که دی دوا سره وی اقامت دی اغی چه کم ده حدود او دی اغی احکام ده خدای پاک نو کو چه کم احکام او کم حدود خدای پاک مقرر کری دی دی ده وقت ری ده پر کنا لکه میڑا مثلا ده اغی لحاظ نشی کرائی یا شده ده اغی حقوق لحاظ نشی کرائی کنا الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ کنا فین خیفتم الله یقیم حدود الله کا چیرې تو سه دینا ډارې دي چې دی وې کمت ته حدود او د احکام د خدای پاک نو کو فلا جناح علیهما فی مفددت به کنا نشته ګنا نه په دې مړ باندې ګنا شته چې وخلیه نه په دې سزا باندې ګنا شته چې ور کویه فیما پیغمون سے افتدت به چا خلوصوی شزا زون اخفل پیغمول سره کنا مطلب دا ده چې حضرت عثمان صاحب دا وی او چې په خلا کې شته چې سمرا مول ور کوي کنه ور کوي شي کا د مہر په مقدار ور کوي چې مړ کې مہر ور کړه دا کا ور کوي آور کوي شي کا پنه جتای ور کوي جتا ور کوي شي کا شته ټول مول په ور کوي ټولا په ور کوي شي خو حالی نه نه دا اثر دې کا سي چې دا کې مزي دي دا نه په ور کوي دا نه کام نه را چې سمرا په ور کوي په خلا کې ټول ور کوي شي کنه واجاز عثمان و کنا اجازات ورکر ده حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ده خوله ہے دون عقاس رأسها اغه کام بول سرا ده اغه مزیه ده کوسی ده سار ده ده نکنا ویره کنا اده ده ده سار ده کیم کوسی دی ده کوسی کیم مزی دی آلا نپش خلوصا دی چا مزی آب سور کوی کنا نیرا جسیم را بول بشور کوی چه کیم ده کنا بشور کوی ده بهر حال په دې سره د ائمه چې کیم نه کنه اختلاف ته کنه لکه مثلا په مہر نه زیاتای مول چې کیم نه کنه ور کوي شي کنه شي ور کوي امام مالک سے و امام شفیع سے وی چه ورکوائی شی که زیوتای ورکویا که اغا مهر ول ورکویا که کام ورکویا و امام احمد ابن حنبل سے وی چه نا پنا زیوتای نشی ورکوی پا مهر نکنا و همیش په مذهب شه دوا کولی نه روغلی دی دوا روایتی نه دا روایتی روغلا دا چه زیوتای ورکوائی شی زیوتای ورکول ندی مکرو و دا روایتی روغلا دا چنا په مهر نه زیوتای ورکول تشای دی مکرو دی یا خو که هاوی که دی غدوی سر کول شه دا تدبیق کرده دا چه دا شزی نا دا شزا دا نا فرمانی وی و یاوی دا میڑسی وی کانا داوی نوی ریخ کانا کچر مثلا دا میڑا ظالم بی کنا دا تکلیف فر کوي د سزا ته جکیم نه کنا سزا غریب نه وینا فرمانی خدای ظالم بی کنا یا په مہر نه پس یوتای باندې خلع ادا نه دو جایز کنا چې په مہر نه یوتای مولا یې نه غوړي او کچره مثلا د سزا نه فرمانی وا کنا کلا کلا سزا نه فرمانی وینا سزا وی کنا بیا چې کیم ده په مہر نه یوتای مول چې کیم ده کنه دا و خستای شي دا چې کیم ده کنه بیا راو دی وته په دې څه ګنا نشته وقال طاوسون طاوس صاحب ویلی دی چه الا ان یخافا الله یقیم حدود الله البته دی خلع کړای شي الا سمانا خلع کړای شي دی ان یخافا چه د شزا میړه دوا سره ډریږي دی نه الله یقیم حدود الله چه دی وی نکو کایما هغه چې کیم ده کنه حدود د خدای پاکه اغا اوامر ده خدای پاک اغا احکام ده خدای پاک آوه ده نکو سرکیما فیما پیغشی شه افتر ذل کل واحد منهم على صاحبه یقیم شای مقرر کرا شو دا ده هر یو ده ده دوی سره ده پر پیغ بل ملگری ده ده بنده فیل عشرت پیغ یقیم ده شون تیرا ولی شه و صحبت او پیغ مجلسه او پیغ یقیم ده کنا صحبت شه کنا په دې ځای په دې معنی لسته په دې صحبت دی او په دې وخت رہی شه دې هار یو دې پر په بل باندې چې کیم شای مقرر کړه شو پر اس کړه شو لګرا دې دې لري چې په ځای میر د خدای احکام نه کی سره قائم سکو ته هی ورنه وشي کنا بیا صلح کړای هغه خل علی سره کړای شي کنا چې خل کو دا کنا فلا جناح علیه و فی مفتدت به کنا صلح بالکل کړای شي بار حالا یعنی تا اوز ذات شئی کنا چه صلح مطلق نا خلا چه دو دا مطلقن چه کم دا کنا کرائی شی چه دی وقتری سر گرونا وی کنا بیا دی چه کم دا کنا خلا سر کرائی شی زنا خلق دا خبر کریه دو لکه حسن بصری صاحب دا خبره کړی دا امام شعبی صاحب دا خبره کړی دا چې کلا مثلا چې دا شذا سره دا دا سزا وی نافرمانی وی کنه شان او میڑه تا زون نویر کوي کنه میڑه سره جماع هم بستری نویر سره کو کنه شا زون نویر کوي میڑه تا کنه بیا په دې دا وخت شه میڑه خول عور سره کړای شي کنه شا او کچره نشه زنوی نه فرمان یې نوی چې کیم د زون میڑه تا ور کوي خو اسه نه وی دی وخت یې سره ګور نه بیا خول نه شي کړای کنه شا نو بیا دی بیا خول نه شي کړای کنه شا او تا اوس یې تا اوس چه نا خلا اکرائی سی کنا چه دیر لرلی اللہ یقیم حدود اللہ وی مفترد لکل واحد منهم علا صاحبی فی العشت و صحبت کنا چه وقتری علی گرونوی سرا چه پا قیمت طریقہ سروی چه وقتری گرونوی ہو کدا شدا زون ور کوي او کنه ور کوي خو جو وخت لري لري ګرونوي سره بیا خلا چې کیم نه کنه کرای شي کنه دا یی چې ولم یقول او ندی ویلی دیتا ندا کړای دیتا وس قول السفهاء اغه کول لغه سفهاء اغه چې کیم دا کنه د کما کلونه ول کول ندا کړای دیتا وس چا د کما کلونه ول کول لالا چلا تحلو ندراو دا خلع دا د خلع ول عقد سره کنه دا ندراو دا ولراو دا حتا تقولا حتا کې چې دا سزا داسو یی مړتا چه لا اختصل لك من جنابتنا غسل نکه زه تو ده پر ده جنابت نکنه شا غسل نکه تو ده پر ده جنابت ده سمانا زون ندر کون کنا کلام سلام داره تاوی چه زون ندر کون هم بستری نکو ورسرا بیا ایس خلع ویتر هودو کنا خلع کرائی او که مثلا ده هم بستری نه انکار نکو ده شده زون ور کوی بیا خلع ندر او کنا شا که دا وی که دا نوی خو چې کله دا ډور وی الله یقیم حدود الله فی مفتر ذر کل واحد منهم علی صاحبه فی العثرت والصحبت چې دا وی بیا خل عراودو که زون ور کوي او کنه ور کوي اچھا جی وابي قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس ور یاره سره واخ نه تر ولو کنه د میړه سره بیا دې نه ورسته ور یاره شکایت وکړلو دې تر تا کنه چې تو لیر چې کیم دا کنه شامو سره واخ نه تر وی شکایت یې وکړو بیا د عامر ور ولا کې دلو دې غي ور یاره ته ویلا چې زه دالو وړ چې تو مولا غي تی او سره دا چې کیم دروړه شي کنه شا اې دې واجه نه خل آی ور سره وکړه د خپل بچی دې پر چې کیم دا کنه چې هغه مہر سره کنه آی ور پرې شو دتا او دوی چې کیم نه په باندې ازو د کلاواله ول خل عادت کړی خدا مخشه جهلیت په وخت او په اسلام شاواله ول خلا چې کړی دو دا چې کیم دا کنه ثابت ابن قیس اې دغه چې کیم دا شذا و جمیلانه ملا کنه شان جمیلا دا جمیلا او عبد الله ابن ابي ابن سلول صدا رئيس المنافقين چې وته ویل شي کنه دا دغه لیر و کنه شان و اې عبد الله ابن ابي ابن سلول زیاینه مې دو هغه عبد الله نه مې دو و اې عبد الله ابن عبدالله ابن عبی ابن سلول ویل شي کنه نو بیره د یو عبدالله لیر و د بل عبدالله خیر و کنه د بل عبدالله خیر و کنه شا ځکه چې پلوری عبدالله نامه دو دا منافق و دا زیای عبدالله نامه دو دا صحابی عبدالله بیره کنه خو پلور دا عبدالله ابن عبی ابن سلول ویل شول و بچی دا عبدالله ابن عبدالله ابن عبی ابن سلول ویل شول کنه شا نو بیره بیا دی وجنه دا جمیلا اې د صحابي عبد الله تشای وا خیر یې وا وې د بل منافق عبد الله تشای وا اې دغه لیر وا کنه شاب دا جمیلا دا ور په کړي وای د ثابت ابن قیس تا کنه او بیا ورا سره پاس نشول کنه شا یا رسول مبارک تو ورا غل دي کیملا کنه بیا خلا دي کیملا کنه کړی دو کسه دا په اسلام شواله وال خلا دا شو یدو عبدالله ابن عباس صاحب نے دار وتا چھ انہ امرت ثابت ابن قیس سزا دی ثابت ابن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویرغل رسول برک فقالت دی عرض دا پر چھ یا رسول اللہ ثابت ابن قیس ثابت ابن قیس سزا ما اعتب علیہ فی خلق ولا دیننا زائب نه لګاو په دبن نه په کمولی د خیر ده شه نه په کمولی د دین ده شه نه د عادت بل حسره کام ده نه دین پر حس سره کمزیره ده کنه شاله تینا برابر دی بالکل دین یا برابر ده په دې سه صاحبانه په لګاو کنه نو بیل ولکنی اکره الكفر فی الاسلام او لیکن زه بعد غن کفر په اسلام شه دا ټکی صحیح کنه دا ټکا اې دغه درې خلور مطلب نه بیان شوی دی مطلب دا له او چې دای د مواز ودب زیر دنه رو کوي مت کنه شا زیر دنه رو کوي مت جدای منازو دوی زیر کو سره کنه مدا زو دا خلوصه مې دا کو پرې مې راځي کنه شا مو وخت لري د سره نشي او کدای مې پرې دینه ته خوشي خو بیا دا خطر شته چې زه مجبورم دغه فرقت ته پر وزه کفر اختیارم بیا کفر بیا اختیارم مرتد کېږي بیا خو کنه شا سوچ مې دا کنه و دا زبیرا بالا گانا چه مسلمان آیا و پا اسلام شننا بیا زو مرتد شگانا شا ولیکنی اکره الكفر فی الاسلام لیکن بعد گانا زو کفر و ارتداد پا اسلام شی چه اور مسلمان شوی بیا بلی اسلام شننا زو کفر تا ہوڑا مرتد کیدا ای فرقت تی پرا کانا شا دا زباد گانا دیو جنا دیتا میں زنو مجبورا کبھی کانا شا ازو دا میں دکو کانا شا سوچ میں دا گانا یو یا دا غلی که ده کفر نه حقیقی کفر مراد شد یا له کفر نه نشکری مراد دو کنه شا اس که شدا مثلا د میړه حقوق نه پځی کوي د میړه سره چې کیم نه کنه رغه وخت لري نه کو محبت کني ور سره خدا د میړه نه شکری چوغه نه ځنه شکری ها نه شکری بیا دوی ته ویي یا زودا میړه کو مودا جدا کو کنه شا مو وخت لري د سره نه شي د حقوق زنه نه پځی کوي کنه شا یکیم یو حقوق بیا زنه نه پځی کوي کنه شا چنه زه بځای کوي خدا خو له مړنا شکرې دې چې دله من کو هاو دله حقوق یې نه بځای کاوه رغه وخت دې نه ور سره که خدا خو له مړنا شکرې شو ولکنی اکره الکفر لیکن زه بعد غړ دانا شکرې دې مړ په اسلام ته نه نه چې زه مسلمان هاو دې مړنا شکرې کا غنا شه اې دې وجه نه زوړه مې دا کو غنا شه نو بیر او یا دې کفر نه دا د اسلام احکام زنه مراد دی کنه دا د میړو د سده په لمانځ کې د کیم مثلا یو اختری حکمینه دی کنه سار اسلامی حکمینه کنه دا اسلام د اسلام ول احکام زنه مراد بیا دا د اسلام ول احکام په دونو شي په ځای کوي کبه ځای کوي کی نه شي په ځای کوي بیا دی وجنا دوه ته وی چې ولکنی اکره الکفر لیکن زه بالګنا الکفر دغه خلاف د احکام د اسلام د کفر نه او مخالفت ده احکام ده اسلام مراد ده زباد گنا او مخالفت ده احکام ده اسلام انا عمل کرل پا احکام ده اسلام بنده په اسلام شې نه نه یا په اسلام شې نه نه ز کفر په کفر سمرا چې د اسلام په احکام باندې عمل نه کنا دا ز باب غاڼه کنا شم سوچ مې دا کنا دیو جنا مولا مجبورا کوي نه مولا یقین دا زودا کو او مولا جدا کو کنا شم وخت یې د سره نشي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په ما شه دیتا یو بوغ ور کړو بوغ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله برکت او فرمیل اتردین علی حدیقته یا پس کوي ته په دغه هغه بوغ ده چې کیمه په ما شه در کړو او ته واپس کې قال دوی چې نعم ای بالکل او واپس کم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله برکت او ول اې ثابت ابن قیس ته چې اقبل الحدیقه وخلونا دا بوغا وطلقها تطليقتنا اکرمه صاحب ویلی دی دا دی عبدالله ابن عباس صاحب یې نکړو ذکر مرسل شو دغه دی شه سوچ کوي صحابي یې نکړو ذکر خیر دی عبدالله ابن ابی اې دغه عبدالله نه او امرافق عبدالله نه دا مرادا ځکه دا خو دغه خیر خو نه و دی خو لیروا دغه عبدالله نه صحابي عبدالله مراد ده کنه بچای نه ده عبدالله ابن ابی ابن سلول بچای هغه عبدالله نه مې نو به ده هغه څه خیر خیری وا کلیری وا یه خو خیر و کنه ځکه خیر یو نوی کنه شان او دا صحابی عبدالله سره کنه کلا کلا پلور تور منصوبه دی چه عبدالله ابن عبدالله کلا کلا نکه تور منصوبه دی چه عبدالله ابن عبی وینه کنه دا دی نکه تور منصوب کرده دا کنه ان اخت عبدالله ابن عبی اخیر عبدالله ابن عبی دا عبدالله ابن عبی نو بلکه المسائل عبی خو کنه بیا په دې څه دادی چې څرنګه دا غا بوغ ته ته واپس کوي چې دا وي ته واپس کم بیا چې کیم نه رسول مبارک ته وي چې وتلق ها او تلوک ور کا بوغ نه قبیل کا او تلوک ور کا چې کیم نه کنه دې وعن ایوب ابن ابی تمیمه وعن ایوب ابن ابی تمیمه ایوب یا نقل کړه دا کنه د ابن ابی تمیمه نه آر نقل کری دی عکرمان آید عبداللہ بن عباس صاحب نا نقل کری دغا حدیث دا چه انه قالا عبداللہ بن عباس صاحب لی چه جات امرات ثابت ابن قیس روغ لشده دی ثابت ابن قیس رسول مبارک دا فقالت یا رسول اللہ انی لا اعتب علی ثابت زاسا عیب نه لگاو په ثابت بنده کنه په ثابت بنده نه په خیه پاده ته عیب لگاو او نه چې کیم نه کنه نه را په دین ژبه د باندې صاحب لگاو کنه فی دین ولا خلق ولکن لا اطیقه لیکن زم مخنوی نه د سره د وخت تیرې یا بس یور د لشکی شکل نه د سغاونه وکنه پیرا شلانه وکنه سوی دا یور زړه د چډاک شي چې نه خداک ته شو نه کنه زم مخنوی نه د سره د وخت تیرې کنه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فتردین علی حدیقته فقال دویتو چه نعم ای بلکل آئی وفاس کو بیا وفاس کو رسول مبارک دوی چه داوی نا قبیل کتلوک ویر کنه وابي قال حدثنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي قال حدثنا قراد ابو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوب بن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس جاءت امراه ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما انقم على ثابت زعيب لغم بثابت بنده في دين ولا خلق الا اني اخاف الكفر لكن ذلك ده دیرا چه کدای محسود انو کو کلا کفر تا ووڑا کنا مرتد آشا ایده فرقت تا غورا کوله ده پراو یزه ډاریزه ده نا شکری نا یزه ډاریزه ده مخالفت تا احکام ده اسلام نا کنا ایده نا ډاریزه ایده که مخالفت کرنا ونشی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وامره دتا امر کرو چه طلوب کرکا ففارق هدای جدا شده دینا کنا ففارقها دای چې کیم نه کنه جدا شو دې دینا معنی دا سو دا کړل کنه شو وابي قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمه ان جميله يعني دا دي نوم رغلو جميله زنا روایت شه زینب یارو غلا دا کنه کدای شي دوانو مینا وی یو مثلا چې کیم دا کنه لقب بی بل ینو می کنه جمیلا فذکر الحدیث ذکر کا دا حدیث تر اخره پر دا جمیلا رغلا رسول مبارک دا کیسه وتا وکړه کنه شپ باب الشقاق وهل يشير بالحول عند الضرورت باب الشقاق دا باب دا په بیان د مخالفت ارتلل شه په مان د میړو د شه د شه کنه چې د شه د میړو په مان سره مخالفت روشي د یو وخت لري دا نه سره شي وهل يشير بالحول اي څنګه اشاره کړای شي حاکم ولی قاضی بادشاہ اشاره کړای شي په خلع سره میړه کچره مثلا نو دا میړو دا شدا سدی ری پر مسه د اختلاف نه تور دره ریستا کنا دا میړو ول قبیله ته وی یو دا شدا ول قبیله ته وی چې د میړو د شدا پر منسه کچره تو سه د اختلاف نه ډری دی د اختلاف نه ډری دی کنا وان خفتم شقاق بینهما بیدا سو کیو چې یو منصف او محکم منصف کنا دا به میڑا ده قبیله طرف نه مقرر که یو منصف و محکم دا جه کم ده ده شده ده قبیله طرف نه مقرر که یم ده ایده نیات به بسیب که چره دید به کسون اراده ده اصلاح وکنه چه ده ایده سره جوڑ شی کنه ده سره ریخ شی یا الله پاک وې د شده او د مړه ته توفیق دې غولې ورکړي یو خو چې دې نیات ته برابر کو کنه و بیره کنه و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله یو منصف ده اهل ده ده مړنا و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما نرا ان الله علیم خبیر الى قولی خبیر کنا تر ده کول کر وابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن ابي مليكه عن المسر ابن مخرمه رضي الله تعالى عنه قال مسر ابن مخرمه سويلي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ردلی دی رسول مبرک نه چه ویلی ان بن المغیره بن المغیره دا یو کبیلا و کنه شان ایده کبیله یو بچه و ایده کبیله بچه و کنه ویره کنه بیا او دی لکه مثلا دا خوښه وه چې دا د میر د قبیلې چې د کیمه بچی دو د امیر حضرت علی صاحب د ور په نکاح کې کنه شه بیا حضرت علی صاحب په نکاح شو د رسول مبارک بچیا و کنه فاطمه بی بی کنه شه یا بچی دا zarar ورسی کنه به ورسی وا خدا کی سب رایم دا خبره ده چې دا حدیث په دې باب څخه چروړو دا دی وجه نه وروړو چې رسول مبارک د اجازه ته نه ورکولو ځکه نه ورکولو چې په دې دای په دو چې کچره داجل کوي په نکاح کو بیا دنا ورسیا فاطمی بی بی و ده هر دلی سے فرمانش شقاق ارزیمی اختلاف ارزیمی بیا دی وقتری سرا مشکل آلو کنشا او د سبه ول مړ پر من سے مخالفت کر دی می د مخالفت کو نه ختم وله کوشش کې کارو شی د ارتلل نه ورس کې وله ختم وله کوشش کې کارو غلان وی ارتلل ارتلل خطر وی مقصد مقصد دې سب د باب دې پر چې کیم نه کرا پروګرام ته ډې کرا صاحب دا دې د ارتلل خطر وای چې دې پر من سے مخالفت رو نه سیده فاطمه وی او د ارتلل سره پر من بیا دې اختلاف د ختم وله پر مقصد مقصد ټول پر پروګرام جوړ کو دا د مړنا خلاصول نه دي چې ته چې دا مړنا خلاصا کړل کنه او دا طلاق ورا ولول چې کیم نه کنه به کوي انده کنه هر څول دی وینځه دا طلاق نه دا کنه شا بریرا صاحب چې وا کنه شا بریرا صاحب هغه چې کله مثلا نه کنه خپل مولا ګوره هر څه کړه چې کیم نه کنه بچا باندې خرڅ کړی و په حالت عائشہ باندې خرڅ کړی و کنه و خرڅ کړی او حالت عائشہ بیا زړه کړه کنه کړه زړه زړه کړه بیا کچره د خرڅولې تعلق وا بیا خو تعلق وا ساده ته راغلا ده بیا د نورس یا د خيار د ورکول څه فائدہ ده چې خيار د نورس رسول مبارک ورکوي دې تا کنه تا نو ویری خو چې د رسول مبارک خيار دې ته ورکوي د خرڅولې او د کړلې او د ازدولې نه ورس یا ملي ویری نه چې د خرڅولې تعلق نه ده کنه تا اچھا جی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برا کفر میں چال ولا لمن اعتق ولا دے کہ چلے پر دو کہ سے کا زد ولا کو مانا از دا وے تا ایسے یا ولا وے نے مولا گوری بھی ولا وے نے تو بھی کرا شا دا رحم مسئلہ ودخل رسول الله صلی الله علیه وسلم اور داخل رسول برا کیور اسکرتا والغرمت تفور بالحمن دویمه دا خبره چې کچره وینځه اصیل سړي سره نکاح کړاوي کنه شه اصیل سړي سره نکاح کړاوي او بیا دین اورس کې د وینځه چې دو دا زود شولا کنه شه احتیا زود شولا دا وینځه تحت العب نه دو بلکې چیرته تحت الفرد کنه شه ٹھیک شو او دا زود شولا اسه دې پر خیر عتق ستا کا خیر عتق نشته ور پر کنه شه دارنگه دا سیل پده که احسی تیویه چه دا زده سی خیاره ایتا که داشتا ور سرا کنش او بده باب شه کسی دوا قسم رواتینا رغلی دی دا دیک شفو خلی او بده باب شه رواتینا چه رغلی دی دا عبدالله ابن عباس صاحب نا رغلی دی او ده حرط عشق نا رغلی دی اصل شه دا سوا کنه چه دا بریرا صاحب چه ازو دا شولا کنه شا سکو شای چه رأیتو هو دا هو زمیر چا تا ورجه دا دا یوروی وی چه یعنی زوج بریره تا کس کبی پا ده زمیر ده هو سرا میڑه ده بریره کنا بریره صاحب میڑه صدا کنا آپا ده سرا مقصود ده چه مو ده بریره صاحب میڑه ده دلا ده چه مریای و کنا شا نو بیده یو وبه قال حدثنا عبد الآل بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كسداد عبد الله بن عباس سيد یعنی زوج بریره کانی انظر الیه عبدالله ابن عباس وی چه لکه زور قصد تا چه کلا بریره صاحبا زوده شولا او رسول مبرک خیار ورکلو دیتا بیا کانی انظر الیه گویا که زور قصد الیه ده مغیص یطوف وراءها دای غریب منډه وای ورس جبه ده بریره صاحبا پسه فی سکک المدینه ده پا چلیل مدینه منوره شه یارا با چلی ده مدینه من آورا شه ورست یا پسی تسلو یارا خدای ده پرا مو غرا که کنا شا ما فرقتر نا که کنا دا سولی نسی نتیوه دکل کنا سوچ میں دا کنا کپو خطو شو کانی انظر علیه یدبا و حبیث ککل مدینه ته او یکی علیه چه سوڑی پده بنده کنه شا غړل یوه ته جکیم ده کنه او د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه په دې باب شروعاتي نه روغلي دي دا د امام بخاری صاحب نه ذکر کړی خو روغلي دي ونه اغه نه درې شګردونه نقل کړی دي سوچ کې یو اور واسب زنه نقل کړی دي یو قاسم زنه نقل کړی دي او بل اسود زنه نقل کړی دي کنه دا درې شګردون دي د حضرت عائشہ اسود قاسم عروه یو بریرا سه به ته کله رسول مبارک خيار ور کولو په دیو سه مړی اصیل وکنه شا نو وی په دیو سه مړی څه یو اصیل بیا جمهور چې کیمنا ایما ثلاثه هغه دلیل نتی د عبد الله ابن عباس سے پر روایت باندې او د حضرت عائشہ په روایت باندې چې د قسم نه لغلی دی او د عروه لغلی دی په دې روایت باندې دلیل نتی کنه شا او بیا دی او د امام بخاری صاحب دا غارا یا ذکر عبد الله بن عباس صاحب روایت نه راوړل ټول کنه شا نو وی هغه دا امام صلی الله علیه وسلم راځو کنه شا امیر احناف دلیل چنسی د هر ځای چې په روایت باندې دلیل نسی چا چار نقل کړی دی اسود نقل کړی دی کنه په باندې دلیل نسی او د ارواو د قسم په باندې ځکه نسی چې په اختلاف تا تعارض د بشه د تعارض د وجنه اسقط کی کنه شا هذا اصل پور سے اختلاف و تعارض نشتا پیغه بنده میز دلیل نسی اصل چه دا حقیقت تا چه دوا سر قسم رواتین رو غلی دی کنا ده عبدیت ولا رو غلی دی و ده حریت ولا رو غلی دی و دا حقیقت تا چه دا دوا سر صفتینا پدشوی ده حریت ولا صفت یاو بشه و ده عبدیت ولا صفت یاو بشه دا نه شي کېدای چې اول اصیل وي او ورسته هم ریایي شي او دا کېدای شي چې اول هم ریایي وي که نه کفر هم حالات سره ونیول شو هم ریایي شو مسلمان شو دا هم ریایي ده ای ورسته بیا زود شو که نه شو سوچ مې دا که نه ای دې وجه نه مې ویایي چې دا عبدیت کې مخ ته ده چې کله نکاح ور سره کړو ولې ټیک ته عبدیت وبشي هم ریایي وولې په ورځ کې چې کله دوه زوده ده په دې وخت کې دا یا اصیل و که نه دا یا زود شو که نه شو نو بیا دې نر مرائی نو بده واسه دایا زود وو یعنی مړی چې کیم دا خیل وو او وینځه چې کلا زوده شوله د ته خیره تک ملاو شو ځکه مې ویای چې مړی کم مریای بیا او مړی کا خیل بیا چې دوه زوده کې خیره تک ته ملاوي وی کنه شه او بیا او دا دا کیسه مشکی چې اچلو میرزا عمر الله چې مریا و مړه کنه په دې وخت د ملک د مړه ده چې دو کله وین دا وا ولې د مړه ملک په کام وو په دوی ته لوکې سره پر دی دا کنه پر دی ها فلا کل آمته سنتاره وې چې کله نو کومه خوا د ازدوري سره کمړې اصل ویا کمرې آیا درې ته لوکې حق کې پروغلو نو ملک کې مزیتای شو کنه سا نو بیا اختیار یې پزیتای شو ملک کې پزیتای شو کلا دا زوده شو درې ته په حق پرتی کنه پر دا ازدیاد د ملک سره کنه دا اصلي علت ده چې هغه پر د خیره تک به ملاوي ده نه پر بیا دا ازدیاد د ملک پر تی کا مړې مړیایي بیا پر تی ازدیاد د ملک او کمړیا تیلوی بیا ازدیاد د ملک په دې باندې رضیلی کنه سا یو دا اصلي لاس یو تعلق ور یو تای کیس اې دی وجه نه چې کیمله بدوي سره سره د شه د خیره تک بیا نشتا ور پر ٹھیک شو ته سره وخت تیری که ده ته رجوع که دای خوش که ما سه خفه کوه کنه دا سه پرش کل رو دی کنه دی رو یا دا رو دی دا رو دی یو خو دا خبره ویده کنه دویمه دا خبره چه سه پرش چه که دا که سه پرش ته او منل شو خو ٹیک شو دا او که ده سری تا چه مو سه پرش تی او منل او که سه پرش ته نو منلو بیا که دیر لوی سراوی آخفه کشه گره خو پکې ده ولا پدې باندې کني ګورا دې شي دا څه پرشت نه کې چې څه پرشت نه شي او منل بیا ته خپه کې شي رسول مبارک د مغیث څخه پرشت کړو چاته بری رته کله مثلا دعا زوده شلا کې رته دې ته ملاو شو یا دل اور چې رسول مبارک مغیث څخه پرشت ته وکړو خو ما خپه کوا زه ته رجوع کدای خواش کا کنه ما زونه نه جدا کوا څه پرشت یو ته حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ سو کنه بده باندې سخت پرینا اوشتي ابو داود شریف شه دوست روش پرینا په اوشتي بیا ډېر یو غلط کړو دې پیراوري کنه شه ډېر یو غلط کړو او دا ته ولا هر جبر صاحب کنه لکه امیر صدر عبد الرحمن صاحب صدا کنه شه چې بس کیو نه پرینا او خری او خیرات کو کنه پرینا او خری او خیرات کو کنه شه دا دا چې کیم نه کنه شه پرینا په باندې اوشتي بده باندې کنه شه کچر تو جو کړی و د زمانه دای د خوش کړه وا خپ کړه د نه وا او دای د غره کړه وا دا وې ته د پر به سره وا قالت دیو ته چې یار الله تامرني امر کې متا قال رسول برکته او فرمیل چې نه انما اشفع ذس فرش کا خلی امر نه رک قال دیو ته چې فلا حاجت لي فی بیا صبرش کو چې کې بیا منسته حاجت پد شګانه نه وړ من زوجها بیا خیال ورکړ شو دیتا چې کلا زوده شولا د میړه دی دی نه کنه چې که میړه دی خوښ یا او که زون دی زون ته خوښ وي یا کنه شو بس دی کنه